د سوره احقاف نه پس نازل شوی دی سوره غاشیه نه مخکې نازل شوی دی حالت جمعی کې یو 50 نمبر صورت دی په حالت نزول کې 67 وش پیتم نمبر صورت دی ما قبل سره رب داده چې برهم د قیامت ذکرو او په دې صورت کې هم د قیامت ذکر دی تفسیر خازن قرطبی مظهری بحر محیط تفسیر خازن قرطبی تفسیر مظهری بحر محیط تفسیر کبیر وغیرہ کې کافی باس دی بهر الفاظو دا صفاتونه چې دي دا د هواګانو صفات هغه یو غنل چې دا د هواګانو صفاتونه دي بعض وی چې نه دا خو د فرشتو صفات دي او بعض وی چې نه دا د مجاهدینو صفات دي او بعض وی چې دا د علماو صفات دي سلور واړه تفسیر شته تفسیر قرطبی مظهری بحر محیط کبیر خازن ټول کافی باس دي بہرحال یا د هواګانو صفات دي یا د فرشتو دي یا د مجاهدینو دي یا د علماو صفات دي دا صورت ټول مکی صورت ته شپېتا آیاتونه دي پکې 360 کلمات دي پکې 1287 حروف دي پکې حروف پکې 1200 واتیا دي درې رکوګانی دي موضوع د صورت چې داغه ثبوت د مجازات او یقینیه او د پاره د خلکو یعنی خلکو له بدل ورکې دي چې د خپل اعمالو که خیره کړي نو خیر او که شر کړي نو شر دې لمنه رکو خلاصه دا چې دې کې بعضي اصناف د مؤمنانو ذکر شوی دي تفصیل د مجازات شته پکې مجازات یقینی دي په شواهد مذکوره سره ما موصوله جوړ کړی دی او دا هو ضمیر چې دی دا پکې محذوف منی معنی کوي په دغه صورت کې دی په دغه صورت کې معنی کوي انما توعدونه لصادق انما توعدونه تاسو چې کوم وعده کړی دی سره لصادقون غرشتونی دا و ان الدين لواقع او په تحقیق سره حساب چې دین انصاف کی دن کې ده په حساب کې انصاف کی دن کې ده ان الدين لواقع انصاف کی دن کې ده خامخا والسماء ذات الحبك قسم می په اسمان باندې ذات الحبك چې هغه جاندار ده دا د حبکتن جمع ده فمانا الطريقه حبکه الطريقه د حبکه جمع ده پر اسمانونو کې د ستورو لاري دي د فرشتو هم پکې لاري دي اسمانونو کې د دې ستورو خپل لاري دي د فرشتو هم پکې خپل لاري دي چې په اسمان کې لارې دي په نظر راضي لکه جال چې پکې وشته شوی لکه څنګه چې پکې جال وشته شوی نو دا معنی هم کیږي والسماء ذات الحبک قسم می دی پاسمان باندې ذات الحب کی چې هغه جاندار دی انکم لفی قول مختلف پتاکیک سرا تاسو بخا مخا په خبره جګړمار کیي لفی قول مختلفین قول مختلف نه سمورات دی نو سو کوئی چې قران کہانت ته سو کوئی سحر دی سو کوئی افترا ده سو مختلف مختلف خبرې کوي نو په دې وجه قول مختلف دی ته وي دویم قول مختلف نه د حضور علی السلام ذاتی گرامی دی سو کوئی شاعر دی سو کوئی کاهن دی سو کوئی مفتری دی سو کوئی مجنون دی نو قول مختلف نه مراد قرانم کې دی شي قول مختلف نه مراد نبی علیہ السلام بعضو مفسرین ویلی چې کې دی شي یوفق عنه من افق واپس کیږي د انصاف نه غسوک چې واپس شو د حق نه نظر نه کوي او په سماء رزقکم او په اسمان کې رزق تاسو لري وما توعدون او کوم وعده چې تاسو سره کې دي شي فورب السماء والارض پس قسم می دی پر رب د اسمان باندې او د زمکه باندې انه لحق مثل ما انکم تنطقون پتا کی سر دا قران حق دی خامخا حق دی مثل ما انکم تنطقون او مثل دا غی چې تاسو یو د متقیانو دویم د غیر متقیانو مکه الله تعالی سو واقعات ذکر کړي یو طرف متقین هغه ابراهیم علی السلام دی لوط علی السلام دی صالح علی السلام دی نوح علی السلام دی دویم طرف ته فاسقین اوس دغه انبیاء او عمل جدا دی او د فاسقین جدا دی نو فرمای هل اتاک حدیث ضعیف آیا راغله تعالی حدیث ضعیف اسد ملمد ابراهیم علی السلام المکرمین چې غیزت والو دخلوا علیه فقالوا سلاما کله چې داخل شو په د باندې نو ټول وی چې سلاما قال سلام قوم منکرون ورته ویل شو سلام علیکم سلامتی یاد پتا سو باندې قوم منکرون داخل دین آشنا فراغ الى اهله فزلارو الى اهله خپل اهل تا فجاء بعجل سمين فزراتګي وکړ په یو سخی سره چې هغه تلیدلې ده په یو تلیدلې سخی سره راتګ وکړ ابراهيم عليه صلوات و سلام اول خو یې رید دینا چې دا خلق کو سناشنا غوندي دي بیا چې وا دا دای چې ورته دا سلام وکړو دام د خوف د ازالې د پاره هغه چې ورته وی سلام نو دې کې مفسرین وایي چې د علیکم محذوف دې دلته ای سلام علیکم مطلب سره وعلیکم السلام پتا سو دین سلامي قوم منکرون تاسو خلق سناشنا غوندي فراغ الى اهله خپل کور ته زر لاړ ليامرهم بذبح العجل چې هغه ته زر حکم وکي چې سخه حلال کړي فجاء بعجل سمين یو سخه راوست تلیدل سمين غړو کې چې یو شی دغه شی لوت دا لکه ګډ وډ شي بګی کنه نغی ته سمين وای فقال الا تاكلون پس غي نه خور ورته ولي نه خوري الا تاكلون ولي نه خوري فاوجس منه خيفا بیا ازمر فی نفسه هغه زمانہ کې یو رواج دوه قسمه رواجونو یو دا چې چا وډوډه ته لاس نه کړو مطلب بداو چې دا دشمن دی یو دا چې نیزه به پاغه غوخه کې ومنډله نو هغه اس پرشته به غو نیزه ور سره به غوخه کې داسې وټومبلې نو چې وی ټومبلې هغه داسې اوچت کړو نه دی وی چې را داخو هغه ګټي کوم پخې کړي شي ټیکری وي چا پر راولي مسومتن عند ربک ای معلمه باسم اصحابه چې دا کم کم کسانو نو د دې نشانونه په لګیدلو دا مسومتن عند ربک پس اون مونږ مونږ په دې کې غیر بیت من المسلمین سوا د یو کور د مسلمانانو نه وترکنا فیها آیا او پرې خو د مونږ په دې کې نشانی ای علامت للذین یخافون العذاب الالم د پار دا کسانو چې یریږي د عذاب دردناک نه وفي موسی او په موسی علیہ الصلات والسلام کې ذرسلنا الی فرعون او او مونږه او نقد په حال موسی علیہ الصلات والسلام کې الا جعلته کرمی مگر کول وی غلر ریزا ریزا تاسو تی د هوا په عادیان ورال ای په خپلم لکه دونو تنو پراتو لکه د ماشو می ګو یو بل را بغول نو دا وفي ثمود قيل لهم تمتعوا حتى حين او په سمودیانو کې چې قوم د صالح علی السلام نه اذ قیل لهم کله چې ویل شو دیتا تمتعوا حتا حين پیدا حاصل کې تر سمودی پوري بره ترغیب مخکې ترغیب دی سنعمتونه بیان کړی دي چې دې ته خلق وګوري او څه سمجه راشي سنعمتونه بیان کړی دي چې دې ته وګوري او څه سمجه راشي بل رابطه چې دیغه ما قبل سره دا چې ما قبل کې مضمون د رسالتو په دې کې مضمون د توحید دی او نو مونږ اراده کوو دې چې مونږ باندې په طعام خورا حرام دا په مونږ باندې وخوري ان یطعمونی ان الله هو الرزاق پتا کی سرا ان الله هو الرزاق پتا کی سرا الله چې دې غرزق ورکوونکې ډېر زیات ذل قوت المتین قوت والا محکم دی چې دې آیت نه معتزله او استدلال کړو چې دې نه معلومیږي چې دا الله معلومیږي دا چې دا الله اراده د عبادت و چې کوم خیر دی یو خشه دی خنه خشه دی او چې څوک شر کوي دا الله تعالی اراده داغي متعلق نشته نو لام بد غرض د پاره وګڼو چې د رب غرض د مخلوق د پیدا کولو د عبادتو اوس د رب اراده د شر سره هغه نه و شر سره وابسته نه و امام بخاری دې جواب ورکړي دا معتزله خپل مذهب دی کې ثابتول غواړي چې د شر خالد غنی بل سوګ دی امام بخاری دی جواب د سوره زاریات سورې زاریات په ځین کې دا جواب ورکړي چې لفظ جن او انس اگر چې عام دي خو مراد ته نه خاص دي یعنی اهل السعادتین یعنی جن او انس کې چې کوم سعادت والي دي چې موږ دا عبادت د پاره پیدا کړی دي نو لفظ عام دی خو مراد د دینه خاص دی دویم تفسیر بعضی کوي بعضی جواب ورکي چې لام غرض د پاره نه دی بلکې لام د استعداد د پاره دی جنات او انسانانو عبادت کې استعداد په دې وجه پیدا کړی دي حصہ او نصیبه معنی دا ده چې ظالمانو د پاره به مې سي لکه څنګه چې رومبنو خلکو د پاره وا لکه څنګه چې د عذاب یې صداغي د پاره وا دغه چې بدای د پاره وي دویم تفسیر دا دی د دې یو دویم تفسیر مشته هغه دا چې په قران کې سجل دلو او زم زنوب درې لفظونه قران کې راغلي یو د سجل لفظ راغلی دی یو د دلو لفظ راغلی دی یو د زنوب دا لفظ راغلی دی یو زم دی ګوره زم ګناه ته وایي یو زنوب او زنوب هغه ډول ته وایي زنوب هغه بوقی ته وایي بوقی ته چې وبه پکې کني چې سو کوی دل وبه پکې شته کنه په بوکا دا او سجل معنا هغه بوکا چې سو وبه پکې یا سپکې نه نیمه وبه پکې نور خالی هغه ته سجل وای او زنوب هغه بوکې ته وای چې هغه مکمل ډک چې ډکه بوکي اډو ځای پکینی اوس د جنوب دا لفظ دا ذکر اړو چې د دای د ګناهونو بوکي د دای د ملګرو د ګناهونو د بوکي پشان ډکی شي وی دي خلک وې ظلم ډک لري د دای د ګناهونو بوکي د دای د ملګرو د ګناهونو د بوکو پشان ډکی شي وی دي نو الله وایي چې ذکر دی زر عذاب نه غواړي دا عذاب دې زر مطالبه نه کوي فلا استعجلون فویل فزلاکت للذین ذپاردا کفروا کافرانو چې انکار کوي د محمد علی السلام او د قران می یومهم الذی خپل دې ورځ نه یوعدون چې وعده ورسره کړی شو تلاوت